د عبد الله بن عمر بن عاص نه روایت ده فرمایي چې نبی سم فرمایي ستكون فتنه زرد چې فتنه به پیښ شي تستنزف العرب قتلها تستنزف العرب قتلها چې لون دې کو ټول عرب دې کې مړي تستنزف العرب چې ټول عرب لون دې کو په ټول عرب به دا فتنه وي کنه څه په خاص علاقه به نه وي او قتلها فی النار اې دې فتنه مقتلون به پیر شوي هغه په جانم شي اللسان فی اشد من وقع سیف او ژبه به کنه په دغه شی چې څک ژبه خاصوي هغه به سخت وي په ګور دي تیر نه هغه ژبه ولکنه خلک یا خو چې کنه په داسې مقابل چاته ترغیب ورکوي کنه کتاب ته کې کنه ایوب طرف یو ګروپ باندې رښتیا وي کنه په ژوند باندې چار فکر لیکنه تقریبا ته کې مسلې وې ته کې کنه خلک ته جذبه کې په وسای کې کنه خدا خو دې کنه مار ته تیار کې کنه په مار باندې خلک رو کټوي کنه ضروري کې یا دا منه که هغه ژبه چې خسوي ا کیسه بدل کېږي په خلک باندې سخته بدل کېږي چې خبر شي په کار درغلو کنه به ثبوت کنه هغه ته ګار یې سره وی کنه چې دا کنه دا سره غدو پروپاګاندا کړه یا دا کنه خبره داس نه مظهر کو کنه پاتیرا نه کړه ته خبره کنه غلطه شي کنه هغه ته پر دې مرد پر باعث شي دا فتنه کنه کیما فتنه دو د مرامه کنه چې ټول عرب بلوند کوي کنه ډېر فتنه ولې په عرب باندې ايوه هو کنه خاصه فتنه کنه دا جنگ خراوله دو اب يزيد من معاوله کنه پېښه دې کنه ډېر بشمیر کنه په حضرات سبه کرام شهیدول شول کنه لشکر د شام د مصر دی شام نه ولې مصر نه کنه خلق روغلا ده کنه او مدینه شکه چې سمر خلق تا کنه او دغه ټول سره برپور جنگ وشو کنه په دې جنگ شو برپور جنگ وشو کنه او بشمره کنه خاطر بشمره وینا تعالی شو دا غا کړی شي کنه هغه دو خراوله اکثر را دا غلو کنه او دغه خلک وی کچ دا د امیر معاویه خاطر سره بولا کنه کسا وخلی دا هو د کنه آرمی د عربه ولا جنگو خو سره د ورس کنه ټکه لګی چې کتلا فی نار کنه چې کتلون به دواړه به غاپ یې شبي کنه هر تلی صاحب خو کنه حق بجلب وو و امیر معاویه کنه چې وکنه هغه جنگ کنه هغه اجتهادي خطی و دا تحقیق ته چې کنه امیر معاویه کنه خپل مفاد پر نه جنگ دو کنه اته زون بر حق لري چې په حق یې پدې موقف ته کنه هغه ځکه جنگ درو که شاپ نه ور قتل دا وریا شي چې کسې په دستر کې بس لوس تکشیر دې کنه من اشپ الها چا چې سار وچ کړو قتل زیرا ولې استشفت له دا پتنا با سار په سر چکو کنه ابه د سړی کسې پتنا دا مله چې پټو لکه کنه مور چې پټو کې نه پته به بسری ولا سږي کنه پته ولا کنه و اشاپ لسان فيها كوكوه سيفا او د ژبې غلور خو په شراسي لکه تیرې کنه ګوره چې ژبه په شو غلاوي کنه دا د حساب په شو خستله را ابو داود وان عبد الله بن عمر قال كنا قود النبي سم نبي سم څنګه نسوي فذكر فتره نبي سم فتنه ذکر کوله فاكثر في ذكرها بل نبي سم کنه ډیر بیان وکړو د فتنه په کوله شي او ډیر فتنه ذکر کړي حتی ذکر فتنه الاخلاص بل اخلاص فتنه ذکر کړه فتنه د اخلاص ذکر کړه اخلاص کا پدې تر شو دا چې دا د خلص نه دا خلص جمع ده خلص اکنه ای پی زی ته ویل شي کنه چې په غلی باندې کنه همیشه پرتی په غلی باندې شي کنه چا غلی چې ګیږي نه دو دا کنه فتنه چې ابه کنه ملازمه وي فتنه به کنه پښې به شاهي کړی وي او دا فتنه به کنه رنګیږي نه دا یا ذکر کړه قال قائل ما فتنه خلاص ثم فتن سرا اتى في كافة حزن خلاص بني بيا بلا ذكر كا فتن سرا ذكر كلا يا دا فتن سرا مرفوع يا مبتدا ثم فتن سرا دخلها من تحت قدمي قدمي رجل من آل بيتي اذن بعد بيا بلا فتن سرا دو چه کنه گرد و غبار ده یو سری ده کنه قدمه لون ده نبی چا به ده مو اهل بیت نبی دخلها من تحت قدمي رجلين ايه كان لقاي بي اروان بي دي لون دي دي فيه دي يسالينا من علي بيتي جاء بي دي مو خاندان دي مو علي بيت نبي ويزم ان مني داي بي داوي كي دا زي بي مار نيا ايه پا طريقا بني ايه پا سنت بني وليس مني ودي مو ندانا انما اولياء المتقرب المتقون امو اولیا مو دستون خپلون خاده کی غچ پرز ګوره وی دای مې د امو وینې وی وینې به مو کنه خو پرز ګوره نه ده کنه او امو په طریقه باندې نه ده کنه نه دا دوا کنه اسی دوا د کچ دا وی چې زه کنه پیمبار نه یم ثم يصلح الناس جناب د خلق سره حضر وکړو على رجلين كوركنا على زلعن جوړه به کو خلق فتنه به ختم شي په سړي باندې لکه کونټای کنه چیرته په پښتۍ بونه کور کنه لازله لکه کونټای په پښتۍ بونه کونټای درین وی او دا پښتۍ اډی کې دا کنه دا لکتی ناری دا کونټای نشته هم کوله خو کونټای به داس لوند ګرځي کنه په لوند ډېری به کنه دا په سړي باندې سره خدای کو آب سره جوړ کو کنه خو باشي په لوند تمکیږ جنا په لوند ډېری کنه ثم فتنه فتنه دهيمه ادهم من تیر دهما من تیر شدا هغه کنه دوهما ترګن کې پکا فتنه بي ترګن کې کنه ترګن کې فتنه بي د حق نه حق پته ویل په شلا ګری او نه به د وتل چا تلیار مری کچ په کیم طرف تکل سایو وت به نیوی چې بوزر نه پر دې کنه څه کا په دې امت سه مګر لا تمت هلت مت نو اسا سپړ به وای پتنا به روان شي روان شي کنه سړی جی به سړی جی به خلق وی کنه پیدا کړي ان کړه چې تیر شو کنه اګه صاحب تیر شو لږی کنه تماده ته بیا به لکه یو کنه بیا به کنه اوس کېږي پیدا کړي ان کړه تماده ته افغانستان ولا نه دغه شای جوړه دو کنه یو ورې چاغه ترقی ده ترقی رو لکه سکرو ده کنه ترقی چې بس تیرو لې وخت نه کنه ښه شوی ده کنه ا وخت ګر به ولګیدا او کله څه وی کچا خوشي و پاجر شي کنه ا درس په جګړه سخت خوشي و کنه هغه بحر مشتار سوري وکړه کوټینا بوټینا بشته به مست ما فلم پاجي مشه به چکیم کوټینا به ترور شته بوټینا به په دې به زیوت وی کنه دا په لیا به د ماجر درکول کنه غړیو نه دی په ګون به کنه غړیو به کنه هر څه کې تر سره کنه فلایو ته مې ویل خطول به بیا پرشنی نه وي د خوای کنه خزونه وي شهید یې په شهید کې شهید یې کنه سو ګرم جنگ لګیاو لګیاو لګیاو کنه پنځل لاس کوله کنه په تیر شول کنه بس څه جوړ شول کچ روس وته کنه سو خوشي وشول چې روس وته روس کنه لوډو کنه ابي سانا زوت شو کنه دا دې کنه ځل حق ورور دا و ډاله وکنه سیاب ته دې پلکای دې پلکای دې کنه بچی جوړه کې حکومت جوړ کې سروري سکنه و ټینا به کې سره هدي کا چې تلول کول یو نیم کو چې تر دوه دنه بعد کنه بیا کې سا ګرمه شا کې سا په خرو پښلا سره وټا شو خپل سره وټا شو کنه سره د زوا سره د زوا هغه کا سره وختا دي شمارګی نه کې کنه چې په داسې به تلبون پر چک شو کنه تلبون کې سره ونه شو ونه شو کنه چې رکدا کنه چې بس نشي وخت بوته کنه بس وکړه و دا غور نه ور سروای ده کنه شي ملي کې پته نه په وطن فتح شو ده کنه چې بیا ته اته نو یې بیا ته سار نه شو طالبان بیا ته سر کنه اس په چې سمره داسه کې سمره به وځي کنه په دې شي کوله اوس ده فتنه هو فتنه ده په جنگ بدا کې کنه جنگ به وی کنه شه لا تدو احد من هذه امتي الا تمت لطمتن كنا سيك من پر دي غالبا پدو مت سي كنا مگر اسه به پسپڑا بند هو اي كنا چکلا جواب ورکړ چې تیر شو تما د تابع بیا په وسه کړی یذبح رجل فی مؤمن ويمسي کافر دا به کنه به وی وی داسې به کنه دا به کوي خیر خیر حتی یسیر الناس الا فی ستین خلق کنه دوی تنبیه له تقسیم شي فستا تنبیه ته ویل شي رواه ابو داود تاریخ او ډېر واقعات تیر دي او هدې کې فتنه اخلاص او یا فتنه کنه دوهیما او فتنه کنه هدې کې مزداق صحیح مری مول خو مشکل وندي دي کنه خو شاه صاحب کنه هدې کې تذکرہ کړی دو فتنه اخلاص او خسته کنه هغه دې جنگ خرا ولا واقعات مدينه حاكم چې کومه کنه مصيبات پروته وکنه يزيد ابن معاويه طرف نه کنه هغه فتنه د اخلاص هاي به ذکر دا ولا ده واقعا دا جوړ شول چې کله کنه یره حسین صاحب شهید شو په کربلا شي کنه بس کنه خلک ته غصه ویرا لا کنه عرب وی کاجمی خلک ته غصه ویرا لا کنه او يزيد کنه اريد سکت شو شهید کنه ا ي ز ي د ن خلاف ټول د نوچه غشلا بیا لګیا وکړه ډنډې په زر بون تیرې په زر بون کنه حق بیا ګښې کول کنه ډېر کنه شور په مدینه منوره شو کنه اې دې پر مسلمه بنو با باسه ته هجری وا چې کنه داګه قیادت څه کنه د شام او د مصر لشکار ولاړلو کنه او هغه کې اجوه د جنگ خراب ولا کنه مدینه خلک شا قرباني وکړه شپ او جنگ دل کنه خو چېرته کنه اخو یو منظم د حکومت فوج وکړه اسو عوامي کنه مقابله نه شو کړی کنه ډېر خلک شهیدون شو بې شمېر خلک شهیدون شو صاحب کرام لوی لوی صاحب کرام سکل صحابیات شو کنه او شنه په شمړې شو کنه بچون په شسټ شو په شه او بل کنه خطو ته سره دو اې دې کې مزاج کې بل ده کنه شاه صاحب هذا مختار ابن عبيد ابن مسعود سكبي ولا وكادو هغه وکیا دا شول چې دا مختار لوري معتبر صحابي ده خدای مکار و مدینه شاور نه کنه کام نه چې شدو به کنه پټکی به بلردره و کنه او دا شي خی می خی کړه دغه به خوان در کولو چا سره به غدو نه غلب خاموش په ګرځې دوه ګرځو کنه شیخ تاورانه مشکل کاری وکنه هو اول نه کنه مکار و کوفه ته لوړنو په کوفه شي کنه یې کوفه خلک حسین صاحب ته اطلاع وکړه چې مشو کنه اې دې یزیدون نه ډېر تانګي او مشو ته بیعت کی کنه ته دې لورشه ا ت و س ر ا بيعات كي ميجو كده يزيد خلافات نماني ده اول خبر وري ولا شلو مسلم ابن عقيل اي ولا شلو جتوير شكنا مدي پر بيعات سيكا او جزا اخرى د کوفه حق د عراق حلقه هغه لور نو مختار اځي کا پندو او مختار به داوا کا چې کله مو د خطري سب سره و د علي بي سره ډېر محبت ده ا دې ځهر به ډېر کو چې مو د علي بي سره مینه محبت دي اکره دای کنه ول ما شو وېړ ولا مثلا مناکیل بیاتو خالد حسین صاحب دې پره ا دې کوفه خلک په دعوت باندې کنه دا حسین صاحب لوټو مدینه نه على كذا كان بيات يقولوا كنا وخصوصا او که حجره شوه چې حسین صاحب ورالو کنه بیا نو کو فیون وی نو په بسرون وی نو سیکل کنه اکر بلا وکا چې کیما جوړه شوه د یزید دلو سره کنه اله بیت کنه بچونه و د شری کنه سرنه کلام کړه کاچې کنه او لشیره د هغه وترل کنه اس کا په مدرسې به کنه سره ونه درل کنه دا هغه د غړ پرې شو اخو جوړه شوه وکړه سمې دا بادا کنه که دې خلک شې ځنه خلک دا پیدا شول کنه چې په دا باندې ډېر پښمنه وي چې نه مې سمره دوکان مې وکړله دا حسین سره میر دې وعده کړ وعده کړو چې تورو شاه میر به کړ بیا ته سکی تو سره به درېږي او دې دې خلاف کې ودای مې به پرې شو جنگي نه کړ په جنگي سره پرې شو دا څه کنه په لیلا باندې کړ کنه دا مې صاحب ګناه کړل دا خبره ډېره کړ چې غشوا ګورې دا ګنجه ایته جماعت توابین په شموره خلک دا مختار سره دیګه پیدا را چالو خلی کنه اې دې خاصه دا وکړه چې زه کوم د خو علي هر به سره محبت تا کنه دې به خلک ته کیسه کړې کړه چې ډېر بعد مسره وکړو دا څه کړه خلک ګرمول خلک ور پکړ و چې په میډل کې چې ډېر ډېر ډېر پر دا کنه خلک خپل اګیت من جوړول کنه دا راګیا دا او یې کړه خلک جوړ شو ډېر خلک جوړ شو بقیدا یو جماعت جوړ شو کیسه دې ته ورسره لکه چې میډل انتقام وخوري میر بدل وخلی کنه ای یزید نه نه پرر دی دا یک دی یزید گورنر و په کوفه باندې ای یزید گورنر و دا عبد الله بن زید څنګه گورنر ده هغه عبد الله بن کنه عبد الله بن یزید کنه یک ته پته ولګه دا چې داګه یو ای مختار دیګه سزشته ده مختار کنه دا یو مکار سره دا دغه څو ټکراو جوړوي کنه هغه ونی ولو جیل ته وچه ولو کنه خو حق نه درلو خلک په دال ښکار جوړ کړه دا کنه هغه چې کوم ساګر مشر ده هغه مشر تقریبا 17000 یو جتای ته ورکړه ته وبیره ولا چې موږ انتقام وخري دا د کچه پکې مه په مسل سره باندې کنه په باندې دی یزید ابن میاګ ورنر ده په باندې يهارو کو کړې سره جنگ تور ول کنه خو هغه مقابله نه وکړای هغه بقیده حکومت وو فوجي نه سره کنه د خلک د خو عوام مقابله نه وکړي ډېر یې سټ کړل او سخت کا جنگ وشو خو ډېر برباد کړ د توابیر جماعت پسټ پسټ پسټ بیا کړه عراق ته وتشل بیا چې څنګه ودل د مختار دغه ته قیادت وکړه دا لګیا شو خدا په جیل شو هغه جیل شي کنه لګیا ده کنه خلک ته پیدا کړي په الله شي کنه چې زه چې کنه زه خره وته چې زه به پښتنه وکنه دې خلک پښتنه کړي چې دوی ته کنه د اس سټ شول و دې حسین صاحب ډاله پښتنه کړ کنه خفیا یو کنه خطر ولدو عبد الله بن مسعود مدینه ته چې صاحب مو سره پرش وکړه چې مو د خلاص کو د عبد الله بن زبر صاحب گورنر ده عبد الله بن یزید مو چې خلاص وکنه هغه سره پرش ته کو چې د صحیح خلاص کړه قیدی نه خطرې وي که نه مقدمان نه به چلولې خلو شو ته نه ګمرې په جوشوا دا بیاتي نه خیري شوله په ټاک ټول حراک پروله که نه کوفې خلک به څه کړ ټول بیاتي نه ورکړ ا دې کې جنگ چور کو که نه جنگ کو خو شق قتل یې جوړ کو که نه دا که نه خلک ډېر سټ کړو چا که نه ا دې حسین چا که نه خلاف کړه دا که نه هغه خلک ډېر سټ کو که نه او دې ځنه په سټ که نه په خیر شي کنه دا گرفتار شو کنه بیا دی مونږ په پیمري دوا کړی و اوس په دې بود دوا کې چې مو ته فرشتار جبريل څه کنه دا په ختم کړو کنه دا لکه څه ډېر مال ګوټ شو دا کنه دا کنه فتنه بل شي کنه فتنه سره په دې مندادو ځکه چې کنه اته وبیر جماعت اولی یو کې تا کنه ښه په ویدې مې وجنګېدل کنه بیا بل ودای کړه په سر وتو کنه به زه ښه خلک نه خلک مې قتل کو کنه په عراق شي و دا بله فتنه زهما دا خو د تتاریونه ولا فتنه شاه صاحب لیکل چې دا د تتار ولا فتنه دو کنه هغه تاریخ ډېر په ویدې ده او د اسلام په تاریخ کې چې سمرا تبعی شوی دو کنه ا ت ا ت ا ر ي و ن ي ب و يلهار شكنا بدمر طبيعي يندرو غليكنا چې کومې دی دلو څخه هلته به شوه دا بربر شوي دي که نه دغه د شمالي لکه جاته ولا که نه کوم د تتار زر خلق ای جا یا جوج مجوج داغه دی کنه چا سکندر کنه دیم ته ولا ده کنه دا هغه وی اروتلی وی هغه دیم یې مت کړه په من خطلی وی کنه وا دا جوج مجوج وکیا اداغه وچ تیر شو وی دو کنه په دا وشه د عباسیون حکومت ته په بغداد باندې کړم اخري خلیفہ معتصم بالله ابن مستنصر بالله دا اخري خلیفہ دا د مسلمانې د خلیفہ بغداد دو د علما وینا د صوفیا وینا د مشیخ نه ډاک وطن دا د کچټو ډېر په سکم سدې سي منه کنه دوی ته مجتهدین پته شوي دي مرکز پته شو د خلیفہ وا خو دې یو وزیر وو مؤيد الدين الكمي كتر متعصب شياو هغه چې کله وزیر ولګېدو په هغه وخت پرې سره شي دا که چې دا حکومت کې عباسي نه ختم شي او دا علویون و دا چاسي دون یې بلی دا دا مې چې پرو وسای کنه په دې مسبه وخت دا کنه نو خو دا کا سره جوړ کړو چې متوی ول خلیفہ ته چې دا دې کا بودا سي دې مرا چوړې شي د فوجي نه څه کو چې دوته پندې کنه دا په چارو چې سره دې ته ولري په سره دې باندې وچوي کنه دا څه پر شوی ته پېښ کړو هغه د خبره مله چې کنه فوجینا یک دیارا کې بودا د خلیق ټوله په سره دې باندې وچول فوجینا دنه وی اصله ا دې کې دا تکار تاریخ شي شو دا تار وتلې دي په دنیا باندې موت دي یو وطن ویا بل وطن ویا کنه هلکو خان ا دې چنګیز مسای دې ته خاطر ولرم چې او خلکو د عبادت خلکو د عراق خلکو د خلیفانه سخت تنگ دي و یا ډېر عیاش ډېر هوی امت سره یو کنه هر ډېر و تنگ دا ډېر نه غراته دوله وتی نه شي ته خو دلا چې ته قدم روخري سکه ته یو مسلمي ته کې کړه تسلیم کېږي خو چې دې روش ده کنه خو یې سره خطر وا چې دا د مسلمانانو د خلفاتو مرکز دا دوله کنه به مسک نور پرېږ دي کنه دا وریا وریا وتی نه به ول دوله دور خاصه ولا دا خو زه شاجر کو چې چیرته شیاوی هغه ته چې توس خاتینه ورور کې څه خاتینه ورور شته چې کنه اعتماد یې پویدو شي کنه چې توس روشي تا کنه حال دي کا مشتو سه توس حکومت تسلیم کوي او دا حکومت مې نه حکومت تسلیم خو چې توس روشي ته می تعاون دي سره کې کنه څنګه خان له کوه دې ته خاتینه ور موتی یې طرف نه خاطر سایه بل طرف نه خاطر سایه یو کنه پیر خاطر له بل پیر خاطر له کنه ا د ه بودا دوه خلک پتی پویا غوند خلک کنه جنگ وشو کنه خو په هغه جنگ شي کنه دا څه کنه زر کی کامیابی مندله ا خلک کنه موت کړو په سټ بتا شو په عراق باندې ورنه وتلا سه په بغداد باندې د خاطر لیکو غاته ویل دی هغه وزیر بادشاہ ته معتصم بلا ته چاسو کا چې زبې ده کنه سپرفه ته کو چې ته تسلیم شاول نه او کنه ته به معاف کو زه به ورشم چې ورشه کنه ابره نو چې بشاتو نه امن وړي ته چې بس روي ولا امن ده ته روي ولا خرسي به دې عبادت نه بروزي کنه اته چې ویل چې صاحب چې ته هغه وړي کنه بس صاحب دې وړي چې یې ورشه یې به تل نه خدای کنه طریقه دې جوړه چې مو امن ته وښته وری وسله ټول قبيله سره وراله هي ته چې ته به پر امن دا کنه خو چې ته به ټول وزرا او ټول کابینه به کنه پېښ کوي چې سمره تو سره لمون دي سمره تو سره کنه وزرا دي هغه ټول وروله ټول یو تر وصل فوج خو یې لري کنه په سره دې پرتا کنه مریا وریا زنه خلک ته ویلي وي دې کې وزیر ځنګل پرتی داسې پرتی دي کنه داسې ابو دې کې څه کنه د خلک به بیا و دې کړه دا کنه داسې دا څه په مونږ بدی مزکه په جوړ کړی وې کنه کنه دې خلک یاد په مزکه بدی باندې لګیا ده کنه په بودا څه کړی ښه خلی خو دا مليون طالبون دا نه خلک په پته شوی دي کنه اګه بنا ټول په سویر وستا ټول وزرا ټول قضات کنه اځه کا ټول کنه ادب مو شي کنه خاري نه کلام کو کنه ټول قتل کنه او د ته له سره ته له سره تر ابره کنه هه بادشاہ تا مثلا ونی کو بودا ورنه وتل کنه بودا چې ډېر کیچو شو کنه هغه څه دی کنه اول د تیو نه پرې کوا غیژنه نه پرې کوا کنه او بچو نه لوا کنه حتی چې دمرا وینه تیر دو دا ترخی مبالغه نه دو کنه چې د جلې کنه هغه وینه کنه سره پښه باندې لې کنه د جلې په دریبو شه سر نه لکه مې څه چې کنه باقاعده کنه هغه سیم ډېر مې درا څه کنه ادي وینه رنگ پښه پرېتو پر جلا شه ولو یکه تو فنا اما سمونه کنه هغه ټول ول خو چاپ نو په دې ګوت لیکل وی کنه ټول د دې تا کنه ا کتبینه اتا وروت الحاض د حناف ډیر د خیرات حدیث پس ځای اخلا کنه بس کنه هرا کې په دې باندې لوند کړو کنه دا یو فتنه وا دوهیمه ول فتنه ولم دا احتمال ده کنه وشاته برا دا د کچدا دا فتنه دي وهنا به هريره النبي سم قال ويل العرب او صبر یو وکړو کنه بیا د پر ډیر تعجب ده کنه ځکه چې دا تکلیف په دنیا کې تیر کړو اې د پر ډیر خوشی دو وان سبحان کله کله سم اذا وزعت قیمتي امو پسې چې تیر کې شنه شي بلم ترفا نه می قیامت ولا تکم ساعت قیامت کا زمسی حتی تلک قبائل منوت ابن شکین امو مت قبائل بن مشکین سره بیا ملاوشي وحتى توبه د قبائل من امه الاوسان و بین ناس تباهم دا پتنا دا سچګن و چې په خلک ځکه تکات پته شوی کنه ا خلک شي کنه همت تاسو ختم شو دا کنه چې دا پتنا پر لا